ای د پاکستان افغانستان هندوستان او ایران طاغوتی او مزدور رژیمونو دا خراسان دی دا د خلافت د زمرو خاوره ده دلته ستاسو د واک ورځې کمې دي انشاءالله ژر دا چې د خراسان سرښندونکي اتلان به په ټول خراسان د خلافت اسلامي تور بیرغ ورپوي او د خلافت فم څپې به ورځ تر بلې پر مخ درومي خلافت نوي فم پګوتو شمیرا بیا لګي د کار فوجونه بمبار وی په مردار په ډاګه سپیرا دغو ته دا خبر ورسول غواړم چې د خلافت اسلامیه مقاصد څه دي په خراسان کې د خراسان ولایت چې اعلان شوی دی دغه مقصد څه دی په خراسان کې همدارنګه د عام خلافت اسلامیه مقصد دنیا کې څه شی دی زموږ مقصد په دې خراسان کې د خلافت اسلامیه هغه دا دی چې د الله والا قانون په دې ځمکې باندې نفیش د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه په دې خلکو کې رایج شي رش دې مقصد د فرمو راپور د شوی واندا مقصد د مخ ته وړو دې مقصد د فرمو خپل ځان قربانو خپل کلیو قرباني ته تیار یو د خپل کورونو قرباني ته تیار یو چې د الله رب العزت هغه صفا قانون او صفا شریعت د الله په ځمکه باندې نافذ شي او د کفر ولا قانون هغه ختم شي او کفر مغلوب شي او کوم کفر چې د مسلمانانو په ځمکه باندې قبضه کړې دی دا کفر د مسلمان د ځمکې نه ورک شي هغه تر اندلس نه مشرقي ترکستان پورې څومره مسلمانان علاقې دغو قبضه کړې دي دغه ټول دغو د لاس نه ذات کړی شي په دې کې د الله والا قانون نفي شي اخو ته فکفر باندې اقدامي جهاد به شروع شي او هغه والا کوکم د الله والا قانون د الله والا صفا شریعت نافذ کړی شي دا د مو مقصد دی بعض مسلمانان د غلط فهمي کې خلکو پرې وستلې دي او بعض ادارو څا کفري ادارې دي څا د پاکستان مرتد حکومت عیسائی او طرف نه کوم ادارې مقرره شوې دي کوم خل مقرر کړی شوی دي یا د افغانستان مرتد حکومت طرف نه کوم استخبارات او کوم خلک مقرر شوي دي د فرقیګنډې او دروغو لپاره یې بعضې تنظیمونه او خلکو راپورته کړي او د هغو د مقصد دپاره جنګېږي نو دا حال مو پوه کړو صفا مسلمانان د تاسو د کفیرو فرقیګنډې نه مه متاثر کېږو او د هغو د خبر تاسو باندې اثر ونه کړي بلکې تاسو خپل تحقیق وکړو څه خلافت اسلامیه دلته څه شی غواړي د خراسان الحمدلله چې موږ کوم علاقه را سره ده پاکه موږ د الله ولا قانون نفس کړی دی تر اوسه پر تا کې د الله قانون نو د الله شریعت نو بعضې د پاکستان مرتدو ادارو بعض خلکو کې فایده وکړي و ځنه ځنه چې نوم یې د جهاد یادول خو د الله قانون نه و نفس کړی الحمدلله چې هغه علاقو کې موږ د الله والا قانون نفس کړی خو دې خبرې باندې موږ مسلمانان پوه کړو چې دې علاقې کې ځینو تنظیمونو ځینو خلکو د خلاف اقدام کړی دی او مسلمانان په دې باندې راپورته کوي چې دا د اسلام خلاف حال دی حالانکه هغه د کفر او مرتد ادارو راپورته کړي مشران د هغو خرڅ شوي دي او هغه د پاکستان عیسائی دغو خلکو لاس کې خلطي نو دغه زموږ خلاف دغه پرپیګنډې شروع کړې دي نو موږ مسلمانانو ته دا خبره ورسوو چې مسلمانانو تاسو تحقیق وکړو معلومات وکړو چې موږ څه شی غواړو او چې کومه علاقه مو سره سره دي په هغه کې د چا حواله قانون دی د الله قانون دی الله نه د غیر د بل شي قانون وکړي نافذ شوی دی د الله والا شریعت وکړي نافذ دی او د موږ نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وکړي نافذ دی که بل شی دی موږ الحمدلله اتباع کې موږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نافذه کړې زه تاسو ته مختصر صورتحال د دې حالاتو بیان کوم ځنه هغه خلک چې د امارات نوم استعمالوي هغه نه استفاده کوي هغو زموږ خلاف په ننګرهار کې اقدام شروع کړی دی او خلکو تاسو ته لګا نشاندهي وکم چې دا خلک ولې دا کار کوي امارت اسلامي دا خنوم دی او دا د مسلمانانو جماعت وو سردي مشر ملا محمد عمر مجاهد خو دې خلکو دغه تاګ نه بعد څنګه اوس موجود نه دی دغه تاګ نه بعد دې خلکو هغه کوم انو مو استعمالونه کو حالان کې دې کې کوم مشران وغه د پاکستان اسای په لاس باندې خرڅ کړی شو او کشران مجاهدین دغه وینه خرڅ کړه وغه نو خبر نو هغه خلک مخلص مجاهدین وو دا تقریبا په درو ډالو باندې اوس تقسیم دي چې هغه مجاهدین تا د الله رضا د پروینه ورکوله او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې لپاره قرباني کوله او خلک مخلص مجاهدین او خلافت اسلامیه سره ودرېدو ځکه چې مقصد یې چې د الله تعالی قانون د الله فزمکه نافذ شي او خلافت قائم شي قیام د خلافت وشي نغو رافورته شو او خلافت اسلامیه سره ودرېدو دا مخلص مجاهدین ټول راجمع شو امارات وو د ټول خلک امارات کې وو خلکو نه راپورته شو مخلص مسلمانانو نه جدا شو بعض خلک غري ته ناشتي چې هغوی چې سره هم کار نه لري نو موږ هغو طرف ته توجه نه دی کړی بلکې هغو خلکو ته موږ دی وو چې ای ناستو خلکو تاسو باندې د امیر المؤمنین ابوبکر البغدادي القريشي اطاعت واجب ده ځکه چې دا خلیفة المسلمین دی نو تاسو مهرباني وکړو چې کینومه ادي سره بیعت وکړو ځکه دا خلیفة المسلمین دی او په تاسو باندې د اطاعت واجب دی خو هغه نو حالت یې هغه سره مو څه تعارض یا څه کار نه لرلې ځکه هغه د مو خلاف اقدام نه کړي بعض هغه خلک څادرم عیسی دی څا د پاکستان عیسائی جوز ګرځیدلی دی چې بعضې مشران د امارت دغه نوم د امارت استعمالوي مخانن که هغه د امارت خل نه دي هغه د پاکستان د عیسائی خل دي مغو لاس کې نیولي دي د مغو په مشورې باندې جنګونه کوي هغه ورته چې فاسه فاسي هغه ورته چې کینه کینی او د مغو په امر باندې جنګيږي دا خلکو د مو خلاف د فور علاقه کې اقدام شروع کړ اول اقدام یې دا وکړ چې په نازیان کې موږ مرګري ونیولو مرګري بندیان کړو موږ سره جرګه ور ولېږله د جرګې بزاتي وکړه چې کوم نازیان ولسوال وو او جرګې ته کېناسته او موږ ته دا خبره وکړه چې موږ سره د الله په قانون د الله شریعت ته کېنه هغه سره هم برابر رابطه وکړه او حالان کې هغه یو خبره ته مسره کړه نست بیا په اچین ورسریه کې دوی اقدام وکړ په مونږ باندې نو تقریبا د 15 تلو اخلاقونه تر 500 پر اسلحه د غونی ولا څنګه مو د پاکستان مرتد پاول نه په غنیمتونو کې نه ولې و او بشمار شهیدان په داسې دی باندې شوی وو قرباني شوی وي هغه د لارې کوونی و او زبد کړله امو صرف یو علاقه نه بل علاقه ته د حفاظت لپاره انتقالوله هغه مبارک کې مو ته جرګه ورولې کله جرګه ور سره گرفتار کړه بل جرګه ورولې کله دغه بیزتی وکړه او سفیر ته ویلو سمو دغه نه پریدو بلکې د خلافت اسلامي خلاف مو ته د جنگ امر شوی دی موږ ټول خلک د اچین ولسوالۍ د فیخه د خلک مور جمع کړو علما کرام ورولې کلو ته علما کرام غوادي په دې باندې تاسو سره کینو او د خلک مون ځان وساتي ځکه دا خلکو سره نو کار نشته د پاکستان مرتد حکومت سره کار دی د افغانستان مرتد حکومت سره هم کار دی هغه ادارو سره سردو پیشرو باندې چلیږي استخبارات یا عیسی یا فوج مرتد یا د ملي اردو مرتد فوج یا اربکیان دغو سره د مو جنګ دی نو تاسو مهرباني وکړئ چې مو د مال نه تاسو وځو او تاسو مو سره کار مه لرو موږ خپلو کفیرو ته پرېږدو اوس د کفیرو سره مو وجنګېږو او د اسلحه مو د کفیرو خلاف روانه کړې وه خو دغو ودرېدو هغه اسلحه یې د مو ضبط کړل بار بار اعلانونه کول دم غنیمت ونیول او تقسیم کړل نمون مهاجرینو مدرسه چې په بندر کې و تقریبا 200 پر وړو مشمان او کې سبا کېل تاتونه یو لاس کال پر مشمانو هغه باندې دا اول سوال ورغله عبد الرحمن نوم لري د اچین وو اوس مړ شوی دی هغه اقدام وکړ په مدرسې باندې په مدرسې بيزتي وکړه مشمانه ویرول ټیکې او راکټو سره په مدرسې باندې داخل شو استادانو بيزتي وکړه و دا وته ویلو چې دوه ورځې کوم مدرسه خالی کو دلته نوازو څومره مهاجرین دې تر غلیو دغه مهاجرو ته درې ورځې ټیم ورک څه درو ورځې کو دي خورنه تاسو وځو حالان کې نو ته معلوماتو ته باندې پاکستان مرتد فوج پریشان شروع کړو الته نه مو زنه نه رغلی دغه بي ذاتيان لري کې وکړه هغه کورونه وبستل خلق ته دی لکه غیرتی خلق او عام خلق هغه ته کورونه ورکړیو خلق به دې من وزره ول تاسو د خلق باسو خپل کورونه حالان کې هغه خپل خواخې ځایونه ورکړیو او خلق هم خوشاله ونه هیڅ ته تکلیف نه ورسوله عوام خلق قرباني کړی و خداغه کوم خلق د امارت اسلامیه نوم استعمالي او حرم کې هغه حل د دینه دا د پاکستان د عیسائی خال دی دا و په خله باندې دا کار کول نو هغه ته ټیم ورکړ درې ورځې ټکی تاسو دلته نه وځو نو په دې باندې بیا صبر وکړ موږ د مشرانو سره رابطه وکړه مشرانو مو ته ویلو حتی که د امیر سنګراهر ولیو دغه طرف نم دغه خبر راغله مو په جنگ باندې پویګو امو سره د خبر وخت نشته ده بیا مو ته صبر کړی دغه تقریبا میاشتې میاشتې تیر شو او بیا اخر دیو په کوډ باندې تعرض شروع کړ ته درو سو نه پنځه سو پر خلک راوستلی وو هم باندې اقدام شروع کړ دوا یو مرګره شهید کپ دوکه او په غدر باندې لارې کې ونیول او تروانی کې شاته نه تمچې سره وشته یو شهید کړ یو زخمی کړ هغه نه باندې مرګري محاصره کړو په کوټ کې د څلوېښتو پر مرګري وو نغو مرګري وو چې موږ څه شی وکړو خیر مو ا کوټ هم دوی پر خالی کړو کوټ نه مو ووتو ولکاو ته پرې خدا خو بیا دغه مو په سر روانو نغه نه بعد مو سر دغه دفاع کړی دی تر اوسه پورې چې دغو سره مو جنګ رغلی دی موږ سر دفاعي جنګ کړی سر خپل کورونه مو نه ساتلی دي خپل ځان مو نه ساتلی دی هغه اسلحه هغه ټوله دغو تقسیم کړې ده تر ننه پورې موږ ته هغه اسلحه نه دی میلاو شوې چې کومه دغو د مو اسلحه ضبط کړې ده هغه نه بری نو نور شهیدان وکړو مرګري ونیولو ځای په ځای مرګرو ته مشکلات جوړ کړو د مهاجرینو کورو مې چفه وواله نو تر اوسه کوم جنگ دغه سر شوی دی دا نو دفاعي جنګ له غو سره شوی حالانکه په دې خبره کې موږ په حق باندې یو چې موږ خلافت اسلامي غواړو د الله والا قانون غواړو او د الله قانون نه غواړي هغه د کوم بعض ځنه مشران دغه سیر د پاکستان د خوشحالیدو لپاره او تاسو کې د خپل کورونه ووسی او د کافر او مرتدو نه پیسې ووي نو تاسو ټول مسلمانانو ته پاته ده د پاکستان عیسائی باندې خرڅ شوی دي موږ دغه مخلص مجاهدین ته یو څه مخلص مجاهدینو زموږ ټول امارات سره جنگ نشته بلکې هغه خلک چې د پاکستان عیسائی په لاس کې دي او هغه په باندې اقدام کړی دی هغه نه سر مو دفاع کوو او تاسو کشران مجاهدین که چېرې دې لپاره راپسېدلي شي د الله والا طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه نافذه شي په دې خبره نه سټ تاسو دا کروړې تاسو صدا مسلمانان یو دا حق مخرسي هغه باندې مزه کوي پیسې خلی او تاسو جنگي وو تاسو مهرباني وکړئ تاسو مسلمانان د پیسه مخلو ورده په خلوبان مدو کوي دا یو صرف یو جوز دی دا د امارت اسلامي نوم استعمالي او حرام کړی حقيقي حال نه دی نو تاسو قرباني ورکړې را تر اوسه پرې هغه دا مقصد و چې خلافت قایم شي او خلافت اسلامي راشي هغه اوس راغلل نو اوس هم دغه بار بار دا مطالبه کوو د دې بعض او خلکو نه چې د پاکستان په عیساي باندې خرڅ شوي دي هغه خلک هغه سر غلط فهمي کې پرېوتلي دي په دوکه کړی دی چې ټول ته مو دا یو که تاسو سره د الله کتاب ته کینو او شریعت تر سره کینو چې کومه فیصله یې د الله په کتاب به سره وکړو د الله په قانون به سره وکړو او ان شاء الله چې موږ تاسو د دې حقیقت دروښیو خو د کوم ځای کې تاسو غواړو په هغه ځای کې موږ تاسو سره شریعت ته ناست یو څه د الله والا قانون هغه ته موږ سره ناست یو د الله والا شریعت ته موږ سره ناست یو کوم ځای کې تاسو غواړو دا مې رباني وکړو د جنګ نه ورسته شو که چېرې تاسو موږ سره د الله کتاب ته نه کینو او د نبي صلی الله علیه وسلم طریقې ته سره نه کینو او بار بار په موږ باندې اقدام کوو نو انشاءالله تعالی دوی مدد کوي او تاسو به الله ذلیل کوي خو تاسو به الله په دې دنیا کې به رسوا کړي انشاءالله تعالی ځکه زموږ د الله رضا دپاره راپسې دلي د هر قسم کافر سره هم جنګ دی څه کافر دی هغه سره موږ د جنګ اعلان کړی دی که مرتد دی هغه سره موږ د جنګ اعلان کړی دی پس تفاته دی زموږ د افغانستان بعض مرتد ونیولو ته پولیس کې او شرعي محکمې ته هم پیش کړو شرعي محکمې نه بعد هغه قتل کړی شو دغه ویډیو تاسو لیدلی سمو د خراسان ولایت نشر کړه خو اخکرا خلق مو ترجمه کو نه باندې قتل کړل اندنه کې ځنه جاسوسان سب دي کوټ باز له کوکې ونی وای شو او شری محکمه ته پیش کړای شو هغه نه بعد قتل کړای شو نو مې څه لچ هیڅ غرض په منه حاصل نکړ اندنه پاکستان بشمار فوج څنګه مونږ ولې ده او د الله رضا لپاره ما قتل کړی دي اوس مونږ خالص د الله رضا لپاره دغه سره جنگ ده او ان شاء الله چې موږ سای دا کافر مونږ به قرار نه کینی نه د پاکستان مرتد خوشحال شي څنګه دا مصروف شولو هنر د پاکستان مرتد اداره او کافر دار په دې باندې خوشحال شي دا مصروف شول ان شاء الله تعالی زموږ د غټول د سبق وروخیو چې دوی په ژوند یاد وساتي واه تنظیمونه چې هغه د الله کتاب ته مو سره نه کینی د الله شریعت ته مو سره نه کینی هم د الله کتاب لاس کې نیولې دی دغه تر سره نه کینی ان شاء الله تعالی ته بیا انجام ډیر بهتر وي نو دا مې ربانی وکي مسلمانان صدق نرجان وساتي چې څوک غواړي هر ځای کې هر وخت په هر ټیم باندې مو د الله کتاب ته او قران پاک ته دغه سره د الله کتاب فیصله ته حاضر یو ته چا باندې کوي په غو سره حاضر یو ته څوک یې خو خو ځا الله کتاب فیصله مو ته کوي موږ ته تیار یو ته بیا نه کوي ان شاء الله انجام به دا څه بتر وي ته سترګې به وګوري ان شاء الله تعالی نو مسلمانانو نه دا او دا خبره مطلوب ده دا طلب دی ونه او دا دونه غواړو چې مسلمانانو تاسو د دوی کې واقع نه شو د خراسان ولایت څومره مسلمانان یو تاسو سره د خلکو دوکه کړی دی شکلې مجاهدین اختیار کړی دی حالانکه دغه مجاهدین نه دي د کوم حال سره پاکستان په استخباراتو باندې خرج شوي دي څه اوس ایران نه خپل مدد وغوښته د خلافت اسلامي خلاف چې ایران هغه مرتد مل دی چې هغه د موږ خاص صحابه کرامو دشمنان دي او غالسترین عقیده ده که چېرې یو سړی د شیګانو عقیده ولیدله او مطالعه وکړله نو دومره غالسترین کفر دي په دنیا کې چې کیدای شي بل شا سره دی به جنګ ونه کړي کېدای شي چې اصلي کافر پرېږدي او دا مرتد قتل کړي خو په شریعت کې متعامر اول دا تاسو مرتد قتل کو د مرتد جنگ په اصلي کافر باندې مخ کړي او ان شاء الله تعالی د اصلي کافر ومونه په آرام سره نه کینی ته د الله باندې اعتماد دی چې ان شاء الله تعالی دا مخ ته الله بي الحمدلله تاسو مسلمانان متوجه شوي دي وروزنه مسلمانان بیعتونو ته روان دي مکمل حرکت کې راغلي دي د تاسو مسلمانانو تاسو باندې خبره واجب ده تاسو د خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکړو او د عای اطاعت وکړو تا خلیفۃ المسلمین اهل الحل والعقد مقرر کړی دی ابو بکر البغدادي القرشي حفظه الله چې کوم علاقه او ته ملاو شي په کې د الله ولا قانون نفذ کړی دی الله ولا شریعت نفذ کړی دی ته خو تاسو باندې د هغه اطاعت واجب دی چې هغه سره خپل لاس ملاو کو ټول مسلمانان که مجاهد ده که غیر مجاهد ده په هغه باندې اطاعت دا واجب دی ځکه چې حدیث کې راځي من مات ولیس فی عنقه بیع مات میتة جاهلیه د چا ته بدعت حالت کې مرګ راغله چې هغه بیعت نه یې کړی د خلیفة المسلمین سره دغه د مرګ د جاهلیت دی دینه صفا خلیفة المسلمین ولا بیعت مراد دی دوام تنظیمونو ولا بیات بالکل نه دی مراد چې کله خلافت قائم شي دا ټول تنظیمونو شرعي حیثیت ختم دی د دې تنظیم تنظیمونو مقصد دا و چې خلافت قائم کوو هغه د دراغله اوس په دې حال کې من واجب دی خپل تنظیمونه ختم کی او د خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکي ګوره په دې خبره باندې موږ سره دلایل دي قرآن او د حدیث نه د فقهاو مجتهدینو د څو سوه کاله د مخالفت تیر شوی دی او دا حال تاسو دوکه کوي خپل مشران تاسو مهرباني وکړئ خپل د مشرانو بې دلیله اطاعت مه کوئ تاسو ته کومه خبره کوي هغه باندې دلیل ونه غواړو د قرآن نه ونه دلیل غواړو د حدیث نه ونه دلیل غواړو د سلف صالحین طرف نه ونه دلیل غواړو څه خو څېړي دي مسلې تاسو مطالعه وکړو چې خلافت راشي بیا تنظیمونو چلول جایز دي د بل مسلمان ته جایز دی تنظیم کې وخت تیر کی یا بیا مسلمان ته جایز دی چې کینی او بیات ته ونه کی نو یې مشران مجاهدینو تاسو دوکان نشو کچېره تاسو مشران بیات نه کوي نو تاسو مخکې شو ځکه په مشر باندې ته نه خلاصېږي ځکه د مشر د خپل عمل دی ورته خپل عمل دی ته جهاد پر رپسېدلې مخلص یې د الله د پروینه ورکه نو خپله وینه مه ضایع کوه او د خلافت اسلامیه د خلیفة المسلمین سره ابوبکر البغدادي القريشي حفظه الله سره بیعت وکړو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك ای د طاغوت په زانګو کې د خواهشاتو او نفسي جذباتو د عللو په سندرو خوبولي یې ځوانه تقدم إلى الموت ثم اقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ للشهادات حوم الوغى ستا مسؤلیت دا دی چې وخوري او ونغري او د غفلت په خوب ویل شي ستا بوختیا او مشغله دا نه چې ټوله ورځ په رایشګاه کې د ځان په سینګار او د مبتذلو فلمونو سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تېره کړې ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو خرمستیو بېهوده مجالسو ته چکې ووهې دا نستا سپېڅلی کتاب د غربي پوځیانو د خړو موضوع لاندې په خړو خاورو کې پروت په نړۍ د حاکمیت قانون قرآن عظمي شان اوچتول غواړي تازه د غرب په زندانونو کې مؤمنې پیغلې د معتصما نارې وهي چې عصمتونه یې د غربي ځناورو په لاسونو لوټ شول او لوپټې د غرب د لنډغرو په پښو کې پرتې دي راځه د ارمان ته د رسېدو لپاره د عیسی او سیاهۍ له پنج راووځه او د خلافت د آزادو سرلوړو او اتلو سرخندویانو لیکو ته راشه د صحیح مسلم حدیث دی ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وو هغه څوک چې وجنګي د لاندې د هغې جنډې نه چې هغې جنډې حق او باطل موقف نه معلوم د هغه د فرقوریت او د عصبیت جنډه وه هغه نظریه د عصبیت وه خپل عصبیت یې مضبوطول او يدعو الي عصبه يا يې دعوت ورکول د عصبيت طرف ته او ينصر عصبة يا خپل عصبيت او قوميت امداد يې کول. فقتل فقتلة جاهليه نو دا ولګي دی ورکې مړ شو نو مرګ د دی د جاهليت دی هغه مرګ دی چې نبي عليه الصلاة والسلام راتلو نه مخکې تمز د ملکلر اور چند حق د ترب برکت کې ترمز جهاد قلب فقط اصل سعادت نه اسلامي جهاد بلم دین مز نه تکلماق نه استادیک جهاد قلب فقط اصل سعادت نه اسلامي جهاد بلم دین مز نه تکلماق نه استادیک خلافت غږ خبری ګړی ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیز خبرونه تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او اروپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګزار کوي راځئ رښتینې کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر کړئ بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته د اسلامي خلافت زمرو د پاس په چیر سیمه په بشپړ ډول د امارت په نامه د ایسای روس او ایران له شریکو ملیشو قاچاقبرو پاتون کوونکو او د افغانستان د مرتد رژیم له اربکیو په بشپړ ډول تصفیه کړه د اسلامي خلافت مجاهدین چې د تېرې پنجشنبې پر ورځ سهار پنځه بجې د پاس پچیر سیمې ته داخل شول نو په وړاندې د آیسای ملیشو قاچاقبرو پاڅون کوونکو او اربکیانو په شریکه مقاومت پیل کړ چې یوه لوري ته د امارت بیرغ او بل لوري ته د افغانستان د مرتد رژیم بیرغ په لاس پاڅون کوونکي امارتي جنګیالي او اربکیان په شریکه د اسلامي خلافت د زمرو مقابلې ته راغلل خو لله الحمد اسلامي خلافت د زمرو مجاهدینو د خونړیو بریدونو تابې رانه وړ او د کفري نړۍ د استخباراتو ګډ ائتلاف د منډه زنده باد په نارو له سیمې پښې سپکې کړې. نن د دویمې ورځې لپاره هم د اسلامي خلافت اتلانو د کفر د ګډ ایتلاف څو ځلې تعرضونه په شا ور وتمبول چې نن ورځ یې د آی اس آی له امارتي ملیشو د یو تن جسد د جنګ په ډګر پاتې دی او یو تن ژوندی د اسلامي خلافت زمرو ته په لاس ورغلی. د اسلامي خلافت د جنګ د مشرانو په وینا د اسلامي خلافت مجاهدین د کوز په چیر ځینو نقطو ته هم رسېدلي دي خو دا ځل جګړه یې د تېر په توپیر په سیمه کې د فتح شوو سیمو تصفیه او په هغې کې د اسلامي خلافت د مختلفو ادارو د ارکینو لخوا خپل کارونه پر مخ بیولو نه وروسته به په مسلسل ډول پرله پسې د اسلامي خلافت مجاهدین نورې سیمې فتح کوي او ژر ده چې د الله رب العزت په عظیم نصرت به په نږدې راتلونکي کې پراخه سیمې د قاچاقبرو او د ایسای له ملیشو تصفیه شي انشاءالله په یادو دوه ورځنیو جګړو کې ګڼ شمېر مختلف ډول غنیمتونه هم د مجاهدینو لاسته ورغلي او دښمن ته درانه تلفات اوښتي د یادونې وړ ده چې د امارتي جنګیالیو او قاچاقبرو سره امریکایي بې پیلوټه الوتکې هم مرسته کوي او د اسلامي خلافت په مجاهدینو ګزارونه کوي خو الحمدلله د الله رب العزت په ځانګړي حفاظت د اسلامي خلافت مجاهدینو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسېدلی اسلامي خلافت مجاهدین په هغه بې ګناه عوامو غږ کوي چې په پاڅون کې برخه نه ده اخیستې او بې طرفه پاتې شوي هېڅکله دې د آی اس آی د مزدورو مرتدو امارتي ملیشو او پاڅونخېلو د پوچو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې نه راځي او بېغمه دې په خپلو کورونو کې ارام ژوند تېر کړي. اسلامي خلافت مجاهدین او یوازې د هغه مرتدو پاڅون کوونکو او د آی اس آی امارتي ملیشو سره جنګ کوي چې د الله د نظام مقابله کوي. نور عوام زموږ وروڼه دي او د همدوی د سوکاله ژوند او د اسلام د مبین دین په رڼا کې د روښانه راتلونکي په هدف د اسلامي خلافت مجاهدینو خپل اتلوال بریدونه پیل کړي. قدرمنو اوریدونکو ان شاء الله تاسو به سبا شپه د امارت په نامه د ایسای د ملیشو له ډلې د جیش محمد په نامه د ایسای د یوې ځانګړې قطعې د هغه نیول شوي بندي او د نورو امارتي بندیانو خبرې واورئ چې څنګه او د چا لخوا د اسلامي خلافت مقابلې ته وهڅول شول والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ د اسلامي دولت سرښندونکي اتلان یو پر ټولو هغو خلکو غږ کوو په خلاصو غوږونو دې واوري چې له کفارو او د هغوی مزدورو مرتدو حکومتونو سره تړونونه کوي چې ستاسې انجام به ستاسې له بادارانو څخه کم نه وي پام کوئ چې دوکه نه شئ او خپل ځانونه د اسلامي دولت د غازیانو له تورو سره مخ نه کړئ که زموږ پر خلاف د کفارو سره د تړون په نتیجه کې زموږ لاس ته راغلی بیا مو توبه نه قبلیږي او نه مو په شریعت کې د عفو اجازه شته ځکه د اسلامي شریعت د نفاذ او اسلامي خلافت په ضد له کفارو او مرتدو حکومتونو سره د تړون له امله تاسې مرتد کیږئ او له تمکین څخه وروسته د مرتد توبه اعتبار نه لري او نور دعف کېدای شي اے مسلمانانو اسلامی خلافت د الله تعالی په ځمکه د الله جل جلاله نظام غواړي الله تعالی د نظام د قیام پر ضد پاتون یا تړون ارتداد دی او مرتد واجب القتل دی لدی امر احتیاط وکړئ چې د امریکا او پاکستان مزدور جنایتکاران او مرتدین مو دوکه نه کړي د امریکا غلامان غواړي ستاسو په سرونو تجارت وکړي دوی له روس برتانیا ایران او نور کفري هیوادونو څخه په میلیونونو ډالر اخلي دوی بیا په پخو بنګلو او بلډینګونو کې اوسېږي خارجي خواړه خوري او په لوړ بیه موټرو کې ګرځي خو تاسې د څو کلدار او افغانیو په بدل کې اسلامي خلافت او اسلام دښمنۍ ته تیاروي دوی مو بیا په قصه کې نه وي او ستاسې ژوند له خطر سره مخ کوي موږ پر تاسې رحم لرو او په پوره ترحم او مینې سره دعوت درکوو چې راځئ د اسلام په سیوري کې داخل شئ او د کفارو په لمس خپل ځانونه او ایمانونه مه تباه کوئ مه کوئ په خپل ځان رحم وکړئ مه کوئ خپل ځان مه دوکه کوئ او ځان د هلاکت کندې ته مه غورځوئ تاسو په هیږئ چې د اسلامي دولت توره تیرا او د دښمن په وړاندې ډیره چلیدونکي او ډیره ځلیدونکي ده مدني شغالانو د غرب فکر سمبالو فرهنګیانو درباري مولیایانو د نیام نهاله شوراګانو انتصابي استادو تاسو د لاریون په پلمه د کفري سفارتونو څخه د اخستو پروژو ډالر نشئ هضمولی د اسلامي خلافت زمري تاسو ته ځیر دي او هره ثانیه د کار او تعقیب لاندې یاست ستاسو د څو لنډغرو جلوس د ولس له منځه په راوتلي لاریون مه تعبیروئ لله الحمد مخلص مومنان زموږ سره دي او نور نه غواړي چې ستاسو په درواغجنو شعارونو ځانونه وغولوي د اسلامي خلافت پر ضد ستاسو هر اقدام ځان ته د قبر کېنستو په معنا دی والله ستاسو په حال مو رحم راځي راشئ خپل وختونه او استعدادونه د الهي نظام د حاکمیت په لار کې ولګوئ نوره دا د کفر غلامي او مزدوري پرېږدئ نو مدح دې کړي عبدالله حسن دستا په صفت کې کوي زمزمه دستا په صفت کې کوي زمزمه گزار ورکړه سخت سخت تری وها چې چیرته یې ګوري نو بری پرې کوا په دې مرتدینو ایمان کړ تازه راځي دکړه رب د تاسو را راځي دکړه رب فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تاسو دلته خلافت ظهور سره کوم تغییر محسوسوي د خپل سیمه کې چې د خلافت نه وړاندې دغه سیمه د دې سیمې ارزونه راته وکړي چې څه ډول معنوي لحاظ باندې څه ډول و اوس څومره تغییر کړی الحمدلله بس ډیر ښه په مخ روانه ده ځکه چې ظلم زیاتی نشته چې کوم ځای کې شی پروت وي بس هغه سره څوک کار نه لري او شخصي بدۍ او کوم دغه چا سره اوس نشته پکې دی کې مخکې دا قاچاق به او کوکنار او پینونه او چرس او بنګ او سود او ولور او څه شی او څه شی دا شیانو د خلکو ټول ژوند کاروبار په همدې روان اوس دا بند خلک خوشاله دي خفه دي الحمدالله ټول خوشحاله یو بس اقتصادي ژوند یې ښه شوی که خراب شوی الحمدالله ټول ښه شوي نور دا خبرې چې کېږي چې والا بېګناه ځورونې دي وژنې دي او ماشومان وژني دلته خو چې موږ ګورو ماشومانو لپاره مدرسې جوړې دي ماشومانو لپاره یو ځانګړي انتظامات روان دي ستاسو معلومات په دې اړه څه شی دی چې دا دا دا دا بې ځایه وژنې او یا بې ځایه بېګناه خلک راګېرول تهدیدول وهل ربړول دغه شته دی الحمدلله نه چا سره دلته ظلم زیاتی شوی نه موږ خپله لیدلي موږ د دې د سیمې یو نو که څوک غلط تبلیغات کوي هغو ته موږ دا دغه کړو که نه چې بس دا برنا کې پوچ منزلس او ګړار ته حاجت نشته او که دا راته ووایي چې تاسو خپله مخکې چې دلته خلافت نو نور تنظیمونه وو د هغوی ستاسو سره برخورد څه ډول و اوس خلافت راغی الحمدلله نو تاسو اوس ژوند څنګه څومره تغییر کړی دی په هره برخه کې تغییر محسوسوئ الحمدلله ښه پنځه وخته جمع او ظلم زیاتی بس موږ سره نه دی خلافات یې کړی او نه نه اوسه پورې تر دې نه خبر یو چې دا به ظلم زیاتی کا نو خلک غلط تبلیغات او دغه پورې کا چې دا یوه غیر ده کې ماشوم دا شو او دلته دا دا شو خو موږ خپله دو خلکو کې د خلافت کې موږ دا ظلم زیاتی نه لیدلی په خپل سر خو څوک کوم د خلافت یو مجاهد او په خپل سر چرته بازار کې بدمعشي نه کوي یا څوک خو په زور نه راګیري یا چا نه خو مفت شی نه اخلي یا په زور باندې تاسو باندې ډوډۍ چا دا شی نه خو نه راوړي څوک نه نه نو نور تنظیمو هغه به هغه پراته و تل به د ولس د رو او د غوله بدله کنه پراته به پنځه او شپږ کسه پراته نو خو دا چې تر ونه ګرځي دا نه دراګرځي نو بس بل مخه درومي چې بس ته یو دوه زیاتې ته وکړم پس ستا ټیټه یو غاګ غاګ نه کا په دې باندې نو خوشاله سي خوشاله یو موږ دې نه او څه فکر کوئ چې که د خلافت الحمدلله همدغه شان صله رحمي او همدغه شان پالیسي نو ان شاء الله پرمختګ به کوي الحمدلله دا به ټوله دنیا تاسو سره ملګري یاست موږ سره ملګري یو بس زه موږ ملګري یو بجهاد المتقين قدموا الأواح حقا بثبات ويقين او څنګه نور رادیوګانې خو لګیا دي چې ماشومان ترې نه یریږي او منډې وایي او ماشومان یې ووژل او دا یې وکړه هغه وکړه دې خلکو ته ته څه وایې چې دا دا رښتیا ده نه نه نه دا رښتیا نه ده او بس په جاکو لګیا دي نو صحیح شریعت راوستای او اسلامي خلافت ته ان شاء الله ټول نړۍ کې او ماشومان خډیر راځي سبق ته سبق ته ان شاء الله خډیر راځي بجهاد المتقين قدموا الأواح حقا بثبات ويقين تاسې د خلافت د راتګ نه وړاندې دلته ژوند څه ډول روان و او د خلافت په راتلو سره په عمومي توګه څه خپل ژوند کې څه تغیر محسوسوئ زه یو تن د چین ولسوالۍ اوسېدونکی د خلافت د راتګ نه مخکې دلته حالات ډېر خراب وو تنظیمي خلکو سودونه وو او همداسې ګاڼه پټي وو ولورونه ډېر زیات وو ظلمونه وو نېشې تماشې روانې وې وروسته د هغې نه چې کله خلافت زموږ منطقې ته راغی نو شکر الحمدلله یو اسلامي څادر په دې منطقه باندې راخور شو او ټول کار او روزګار زمونږ د اسلام د طریقې سره برابر دی او مونږ ډیر خوشاله یو چې خلافت راغلی دی دلته او الله دا په وکړه چې په دې ټول افغانستان او بیا په ټوله نړۍ باندې د خلافت څادر راخور شي دلته چې کومه سیمه ده دغه غرنۍ سیمه ده دلته نو چرس او اپین او پوډر قاچاق دغه شیان کېدل مخکې چې هغه اسلامي تنظیمونو په نوم چې کوم تنظیمونو دلته فعالیت لره هغې د دې ممانعت کوو که یا نه یې کوو یا ولس له هغوی سره برخورد څنګه نه نو هغوی خو د دې ممانعت څه چې هغوی به خلک هڅول د دې ته چې کوکنار و بنګ وکري او هغوی به خپل د اوسر په نامه باندی خپل کمیسیون اخیسته او هغوی هیڅ کله دا خلک دی ته نه دخ کړی چی دا بند کاندی کوکنار وکړی. بجهاد المتقين قدموا الأواح حقا بثبات ويقين قدرمن اوریدونکو د یو بل ځوان ترڅنګ ولاړ یو دې سره بوغږیږي چې دې سره څه خبرې دي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله جوړې په خیرې الحمدلله وروره ته ښه یې صحت دې ښه دی الله خو وبخښه ته ښه یې جوړې ژوندی اوسې نو څنګه څه کاروبار کې بس دا دکاندار یم دکاندار څنګه دکانداري دي څنګه د سودا دي خرڅېږي که نه الحمدلله ښه تېزه روانه ده مدرسه سبق چې خو نه دی ویلی نه بس بس لږ مو ویلی ډېر هم نه دی ویلی لږ دی ویلی دلته چې دا خلافت راغلی ستا سیمې ته اوس اوس راغلی تقریبا د دوی وضعیت تاسو سره څنګه ده په ټوله کې یعنې تاسو خوشحاله یاست که نه یاره الحمدلله الله نه راضي یو زیات خوشحاله یو چې خلافت راغلی دی بل د خلافت مجاهد او عوام فرق نه سره کوي پوه عوام او مجاهد په یو دغه باندې دي نه څوک چا سره ظلم کولی شي خو ظلم وکړي نو بیا هلته قاضیان شته دی محکمه شته دی چا سره زور زیاتی نه شي کولی نو که چېرته دغه مجاهدین تاسو سره ظلم زیاتی وکړي بیا به تاسو محکمې ته ځئ شکایت به کوئ موږ الحمدلله قاضي لرو څه مشکل نشته نه څه زور مې شی وړی شي که موږ سره څوک زور ظلم وکړه لاندې بیا قاضي شته هغه ته ورکوځو بیا موږ پیشنهاد اخلي اوس تاسو نه غوښتنې چې د خلافت د مجاهدینو ته مجاهدینو تاسو ته څه ویل غواړي چې په بازار کې ګرځي تاسو ته څه وایي چې څه شی وکړي موږ ته خو دا خبره ډیره کوي چې بس دعوت راکوي د جماعت لپاره د ګیرې دعوت دی د پیسو هغه دی موږ کوم کمی دی هغه موږ ته وایي دا دعوت چې درکې دا خو د اسلام خلاف نه دی که نه الحمدلله دا خو ډېره یو ښه کار دی نیک کار دی دا خو اصحابانو هم دا کړي دي ان شاء الله دا چې اوس تاسو د خلافت حقیقت معلوم شو په خو به تاسو فکر کاوه چې دا وڅو کې دا ډله به کوم ځای راغلي حتما یو فکر او تشویش در سره اوس چې دا ډیر وخت وشو تاسو ور سره بلد شو اوس څه فکر کوئ یرا ول سر کې خو هر سړی پریشان او دا خلافت په سره کم خلک کی دا دغه نه معلومې خو اوس الحمدلله چې موږ سره بلد شو ټول د دین شوبې دي پاره دغه کې دین کار روان دی خلاف کار نشته پکې کو څوک وایي دا دلته دا شکار کوي هغه شکار کوي هیڅ خبره نشته بس مونږ دی او داسته بل دغه نه راوستای چې ویل یا هغه دی دغه دی دا شکر دی دا چې تاسو کلیوال خلک یاستئ که نه دلته چې کوم دولت پروت دی حکومت چې دی که نه هغوی چې کله د خلافت مجاهدینو سره جنګ شي هغوی دوی خو اوانونه راولي اکثره موږ چې اطلاعات ترلاسه کړه د عوامو کورونه لګېدلي حتی درې چارپیان مړه شوي دي نور عوام شهیدان شوي دي کورونه والا ډیر زیات کورونه ورته ورته توپونه چې په دې کلي باندې راولي هغو خو کوزه مخه چې توپې او کو هلیکاپټر یې کو هر څه هغو دا که د ملکي کورونه دي ولي مالونه دي څه شی چې وګوري هغه یې ویشتلي دي چې تا سره هر رقم ظلم وشي ښه ډاډه کړه هر مجاهد در سره ظلم وکړي دلته مسؤلین ګرځي هماغه مسؤلین ته شکایت کوئ او بس ښه ښه ښکاره انتقاد نیوکه پرې کولی شئ که تا سره ظلم زیاتی وشي انشاءالله الحمدلله موږ سره نه څوک ظلم کولی شي نه زیاتی کولی شي مو طرف نه دی عام ته دا پیغام دی کدی خلافت په صحه کړي هغه ته او همدارنګ بار خلکو ته چې کوم مؤمنان مسلمانان دي چې یو خدای ته دی پرپیګنو باندې او په دې د غلط تبلیغاتو باندې تاسو باور مکو بلکې په کار لري چې تاسو د دې تحقیق کوو ولې چې کوم سره بغیر د تحقیق یو خبره کوي دا د دروغجنو ولا په ډاله کې شمارل کیږي اے د سنگر په خړو گردونو خړ پړ زلمیا ته د خپل ځواني د جلال او جمال نه خبري ته خبري چې ستا په دې ګرګوتی چڼو او په شبګیر وهلو سرو هیبتی سترګو کې څومره هیبتونه او عظمتونه پټ دي او خوري دي د ورتلو لارې چاري ای زما ستړې ستومانه ګلالیه مجاهده! منم چې درنه چانټه په غاړه او ډک ټوپک په اوږه ساعتونه ساعتونه پلي مزلونه کوې، ځکه چې ته ازاد یې. خیر دی که د آی اس آی فیلډرې او د سي آی اې رینجرې دې د پښو لاندې نشته. ژر ده چې دا ټولې به همدا تاته په غنیمت پاتې وي. اې نهر نهور ګلابه پوهیږم چې د سی آی ای او د تسره کړي خوراکونه د جنگ لومړی لیکې ته نه درځي په همدې نیمه وچه ډوډۍ چې د څو ورځو دی تر ملا تړلې په همدې ګزاره کوه ته خبرې ستا اسلافو به په داسې مهال له خېټو تیږې تړلې ای زما د سترګو توره سترګور غازي خیر دی که وسله دې کمزورې او مهمات دې کم دي الله جل جلاله ډېر یادوه وویاړه چې د الله جل جلاله نصرت او مدد در سره دی د مؤمنو مجاهدینو بری په تجهیزات او کثرت کې نه وي بلکې د ایمان په قوت کې وي او لله الحمد تا د خپل ایمان طاقت خپل دښمن ته په وار وار ورښودلی دی ته همداسې ښیې پرېږده چې دا عیسایي بچوړي ستا په مقابل کې له ایران روس چین او نورې کفري نړۍ څخه وسلې او مهمات واخلي پرېږده چې د سي آی زامن د امریکا او برتانیې فرانسې او کاناډا او نورې کفري نړۍ په ټانکونو او تیارو نازو کړي ستا لپاره ستا رب کافي دی ای زما د سنګر یخنۍ واورې او شبګیر وهلې وروره خیر دی که د ایسای او سیعې د مزدورانو په څیر دې په تن وړین او تاوده کالي نشته یوازې ستا دا خلاصه سینه د سپین غر یخ بادونه نه وهي ستا مشران هم تا سره اوږه په اوږه روان دي وویاړه چې مشران یې د آیسای او سي آی ای په تودو دفترونو کې نه دي ناست بلکې تا سره د جنګ په لومړۍ لیکه کې یخې شپې سبا کوي ای د غیرت په وینو لمبېدلیا زخمي ګلابه په دې دردونو او کړاوونو صبر کوه خیر دی چې د سپین غر په واورینو لمنو کې دې خپل مجاهدین نورونه په نشتو امکاناتو درملنه کوي شکر وباسه چې د پېښور او اسلام آباد په روغتونونو کې د آی اس آی نجس لاسونه په بدن نه لګېږي او یا د کابل او امریکې په ماډرن روغتونونو کې شین سترګي کافر نه تداوي کوي ته خبرې خلافت اسلامي په ولا او برا ایمان لري یوازې الله جل جلاله ته د تسلیمۍ سر ټیټ کړي له همغه ذات څخه درته عاجله شفا غواړم او ای د خلافت اسلامي قیام په لاره کې شهید شوی اتله مطمئن اوسه ستا په وینو سوداګري نه شوي ستا په پاکه وینه ازاده شوې خاوره د الله جل جلاله قانون نافذ دی ستا په سپېڅلې وینه ګلګون شو تل کې د نبوي منهج تور بیرغ رپېږي دلته حدود قایم دي دلته د لاډ میکال او اساسي قانون په ځای فیصلې د الله جل جلاله په عظیم کتاب کېږي تل د چرس بنګ کوکنار شراب قاچاق اختطاف او نور لوی او واړه جرمونه جرم شمیرل کیږي او عاملینو ته سزا ورکول کیږي دلته څوک په کوکنارو کې اوشر نه اخلي دلته څوک له ولس څخه په زور ډوډۍ نه خوري دلته څوک دیني مدارس نه بندوي دلته څوک علما نه وژني دلته څوک د عیسی او سیای اهداف نه پالي دلته څوک د کفر او طاغوت بندګي نه کوي دلته ستا مجاهدین هم له کوز اسلام آباد او امریکې په لایحو عمل نه کوي اے مجاهدینو شاته مو ګورئ په شا باندې مه راځئ الله رب العالمین د جنت په طرف کې مخکې لاړ شئ د الله دشمن چې یوه لیس مکه د تاسو نه ونه نیسي هغه ځمکه چې په هغې ځمکه باندې د الله شریعت بحمدالله نافظ دی زموږ وینې دې توی شي زموږ بدنونه دې ټوټې ټوټې شي ستاسو زخمیان د پېښور هسپتالونو ته ځي ستاسو زخمیان د پېښور هسپتالونو ته ځي زما زخمی شوی مجاهد د درده سا ورکړه الله په سوي غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې په سوي غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې پورې مورچه کې یو شهید له درده سا ورکړله ستا شاعر د بنګو په شرنګ مین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مین ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لیونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتزله او بربنډه شاعرۍ د پیغلو له سرونو لوپټې خویوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرخندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کې ژوند ګوري شنه ګرنیټونه د راسکوټ یو شرنګېدونکي چړې سیم کمربند یو عجیبه ډولي سینګار جوړېږي هو ته د خپل لیلا د زلفو تارونه شماره خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم راځئ د تیړۍ سیوري ته د مشي او د هغه زړورو سترګورو قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تیغ په څیري د قلم څوکه هم تیره ده د تیړۍ سیوري له انقلابونو غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره چې موږ کې ګریوانونو کې پرتی دي څه خبرې څه خبرې مو په زړونو کې پرتی دي الله چې موږ کې ګریوانونو کې پرتی دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتی دي او د الله په دین مو دا قرباني بس ده د الله په دین مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتی الله ډېر ښکلی دا به وایي څنګه د الله په دین مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتی دي او دغه درس مو د سلفو ژوند راکړی د زمریو قافلې مو تور غلیم ته د سینغر په ګړنګونو کې پرتې دي مال د مجاهدین رایاد کړه د ګړنګونو چې راکوزیږي د څنور غازیان په شرعي ژوند اطمینان درځنی غواړم مناجات دی انقلابي مناجات دی په شرعي ژوند اطمینان درځنی غواړم خلافت په درس جهان درځنی غواړم